په ترتیب د سوراتونو کې اتم نمبر دی پس د سورۃ الاعراف نه مناسبت د سورۃ الانفال د اعراف سره په ګڼو طریقو باندې دی اوله وجه سورۃ الاعراف کې بیان د توحید باللسان په جواب باندې د توحید مسله بیانوله نو په سورۃ الانفال کې بیان د توحید د بسنان مسله د توحید بیانې په تور باندې زه مواجه په سورۃ الاعراف کې بیان د دعوتو د سورۃ الانفال کې تصدیر انقلاب چې نه مني او ضرر کوي نه د مخې نه لري کا درې مواجه سورۃ الاعراف کې بیان دا قومونو چې هغه الله رب العزت هلاک کړیو سورۃ الانفال کې بیان دا هغه قومونو دي چې هغه الله هلاک کړی دی په لاس د مؤمنانو باندې چې الله رب العزت د مؤمنانو په لاس تبا کړی دی سلورم واجه سورۃ الاعراف کې بیان د مکرونو د قومونو چې هر باطل پرز هغه د خپل پیغمبر خلاف تدبیر کړی دی او مکرونه یې کړی دي سورۃ الانفال کې مکر د دې امت خپل پیغمبر ته چې دې امتیانو د دې پیغمبر چې چاته بیان کون واغیم تاغه خلاف تدبیر کړو پنځم واجا سورۃ الاعراف سورۃ الاعراف کې بیان د اتباع د ما انزلا او باغی واقعات پیش کولو د سورۃ الانفال کې وایي چې څوک استباع د ما انزل نه کوي دا الله رب العزت درالي کې شوی قانون اتباع نه کوي نو قاتلوهم جنگ ور سره وکي داود صورت دا الله رب العزت د دین د پاره جنگ په بیان د قوانینو د جنگ مسله ذکر کړي چې د پولې د پټي د پاره د مال او دولت او د خزې د پاره په توپک راخلي او جنگ کوي دا الله رب العزت د دین لپاره جنگ وکا او قوانین زدکا بے قانون جنگ مکاو دا غي قوانین ذکر کړي خلاصه د صورت سورت دوی سیر دو بابونه دی اولنې باب ترایت نمبر 44 سلور سلوی اختمه پوری دی ځکه دا دوه خبرې د جنگ لپاره ډېرې ضروری وي بیا دویم آیات کې تهذیب الاخلاق د مجاهد اصلاح لپاره پینځه چې کم دنو اصول ذکر کړي بشیر اغلی دا د مجاهد د اصلاح لپاره پینځه چې کم دنو آداب ذکر کړي چې مجاهد کې به دا پینځه خو یو نوي بیا واقعه د بدر ذکر کړي د ترغیبات او د پارا چې ناران شي بهادران شي تاسو به سر او سامان وي او الله رب العزت د لمرسته کړي وا نبیا هم د لمرات تکي او چې میدان ته ځي نو قوانین زکي د مجاهد پنځه صفاتونو نو پاغه باندې پنځه قوانین مرتب کړي چې اولنې صفت به کې راشي دا اولنې خبره خیال به ساتي پنځم آیات د قوانین او د صفاتونو مناسبت په ترجمه کې وایو قوانین پنځه شپږ ذکر کړي خو پنځه په اول ایسه کې د پنځه سال وختم نه دویم باب د صورت پدې کې یو قانون ذکر کې او هم خلاصه د ما سبقه ده تمخینی باندې مرتب دی پنځه څلوېښتم نمبر آیات کې بیا آداب مومنانو ته ذکر کړي هر ادب سره فائدہ ذکر کړي او آداب امیر حرب تا د مجاهدینو چې کوم مشری ناغه د سره هم آداب ذکر کړي د آداب ترمنځ منافقانو ته زورنی او مخلصینو ته ترغیبات او بهادری ناران شي بهادران شي او تاسو په نرتوب باندې jihad وکړي او د مجاهدینو او د هغه سره د مرستې او د تعاون کوونکو دا غي مقام او اجر ذکر کړي امتیازات د صورت یو حکم د انفال دویم واقع د بدر په دو باندې آل عمران کې لنډه وا دلته په دو باندې ذکر کړي دریم امتیاز قوانین د جنگ مرتب په پنځو صفاتونو د مجاهد باندې سالورم آداب امیر حرب تا او پنځم تدبیر او مکر د نبی رسول الله و سلام د یستلو سورۃ الانفال چې خالص کوم سورتونه په جهاد لګیدلی وي نو پاره کې سورۃ الانفال اولنې سورۃ ده نور خو بقره کې هم د جهاد تذکرہ وا آل عمران کې هم وا نساء او مائده کې هم وا چې کوم مدني سورتي تقریبا راي کې د جهاد تذکره وی خدا دې صورت چې خالص صرف په دې مسله لګېدل وي نو دا ډېر صورتونه دي او سورۃ الانفال پاغي کې اولنې سورۃ ده په دې دنیا کې چې د دنیا دی ونو بوټو او عام حیوانات ته ګوري نو دې یو قانون دی او پاوی قانون باندې ژوند تیري دلته په دې دنیا کې یو بل سره د سيزونه دا غي د لاندې وړو کې بوټي هغه نه پری دي چې ډېر ترقی وکي ککم شاف پانی کې کو ګوګوي حال د دیدار نی خو خاتن لړکې په دریاب کې میانی نو ځنه میان داسي وي چاغي خلوا ذکرې وي او په دریاب کې دغه شانت رواني واړه میان راځي اواجه خلی ته وردن نکیږي ایت دا پته نه لګي چې دا خله ده او لوی بلای مصاحب په خله را بند کی او هغه د هغه خوراک شي که یو طرف ته نور هغه چې کمدنو رڼاو کی نو بل طرف ته ورپسې ماقامی کی تیار راشي نور یو طرف ته کی نو سوال د تیاری حکومتي خو بیا چې کمندونو پر رڼا راشي او تیار ګټ کی دیتا د فلسفي عالمان د پات کېدلو د پاره چې یو وای زه د پات کېدو حقدار ما او بل وای زه د پات کېدو حقدار ما او بقا د اصله نو هغه بل لري کوي او ځان تم خوي چې زه د پاتې کېدو يم زه د پاتې شم نو تنازو مشتو غریبان کېدل شروع وي د بقا لپاره او هر یو چې کمدنو ځان افلا غني او ځان خغني د پاتې کېدو لپاره نو بل لري کوي او ځان پاتې کوي دا داسې یو مسلمه خبره ده چې دین زمیدار نه زمیدار هم انکار نه کوي هر څوک دا خبره مني دا شانتي د دې سيزونو نه راوړو د ونو د بوټو او د دې سيزونو نه لګ راوړو معنویات ته ادیان ته راواله نو اړیو قوم هغه خپل یو دستور لري خپل چې کمندنو یو قانون لري او خپل چې کمندنو یو کلچر او تهذیب لري هغه دا نه غواړي چې زمانہ تهذیب ته ختم شي زمانہ طور طریقه او عادت او رسمونه دا دې ختم شي او د بل چا غل زورور شي دا نه مني بلکې چې څوکم د د دستور ته نقصان ورسي او د د چې کمندونو تور طریقې رسم او عادت ته نقصان ورسي نو د د پستر کو باندې هغه څه نه لګي کده خوغی او وسی پرسی نو دغه سړی پریګدینا دغه شانتی په دې دینونو کې یو دین دی چې هغه دین اسلام دی هغه الله رب العزت را لګل دی اخو ساختل دین نه دی کورنۍ جوړ کړی شوی جعلی نظام نه دی هغه د الله رب العزت منتخب شده او برگزیده هغه نظام دی او چې څوک دا غینا انکار کوي نو هغه د هغې د محاسنو نه د هغې د خوبو نه د هغې د کمالاتو نه خبر نه دی زکه ته چې کمندونو هغه انکار کوي اته زکه انکار کوي چې هغه داغي د کمالاتونه او داغي د محاسنونه اندل خبر انکار یو خبره وا خو ځنه داسې راولا کېدل چې هغه د اسلام مخنیوي کوي ادا الله رب العزت نظام او دا الله دستور لکه څنګه چې په دې عام دنیا کې دا یو قانون نو په اسلام کې هم الله رب العزت دا قانون مقرر کړی چې خلک دې د الله رب العزت دین ته منقاد شي کله زړه نه نه مني نو بس تسلیم دی کی سر دې ورته کینی او کبیا او مغرا پاسی او د دې مخ نیوی نو هر یو څوک دا نوې خبره نه ده چې خود ساخته نظام کورنۍ دستور چا جوړ کړی او څوک دا غي خلاف کوي نو هر یو څوک خپل مرتد وجدي نو اسلام هم د خپل مرتد د وجلو حکم وکړو چې اسلام نه کوم مرتدي او اسلام ته نقصان کیږي ناغه دی وجل شي نو د جنگ حکم دا د عقل نه خلاف نه دی دا لام دستور سره او دا عقل سره بالکل برابر دی هر څوک خپل دستور خپل مرتد وجني نو اسلام خپل مرتد د وجل حکم کو او دې مداوا چې دنیا کې تحریکونه کار کوي نو زره تحریک چې وی نو هغه ارتقایی وی ارتقایی مطلب دا دی چې کوم سړی تحریک چلی نو دا خپل سم مفادات دي بس صرف پروپاګاندا غرض وی شهرت غرض وی جا جلال حاصلول دای غرض وی دیتا ارتقائی تحریکونه وی دا ارتقاوی صرف چې کم دنو د پروپیګنډ پوری وی دویم داسې وی چې هغه انقلابی تحریکونه وی هغه پروپاګاندا پوری کمپرای پوری تعلق نه لري بلکې هغه ارتقایی تحریکونه وي انقلابی تحریک وي هغه په خلکو کې په عالم کې یو بدلون راوستل غواړي اسلام چې نو دا ارتقایی تحریک نه دی چې سره پروپاګاندا وکا او بس اسلام یو دین دی اسلام یو دین دی او پوسټر خوري کا او بینر ولګاو او بس هاو جوړ کا اسلام زنده باد سپر مرده باد چغي او سوري ووا دا د چغو سورو پورې تعلق نه لري دا په زړونو باندې مهنت ته او زړه چې کم دنو اړول دي دا انقلاب دی د دنیا نقشه بدلول غواړي د دا نه وي چې بس روډ دی پوخي او ګاډي دی مزیداری او تیل دی وافر وی او سینجی دی وافر وی او د خوراک کا سامان نه خملاویږي او نور د خلکو خوغه لا چې څه کوي نو کوي دي نه اسلام د دنیا نقشه بدلول غواړي صرف ارتقا نه کوي پروپاګاندا نه کوي بلکې نقشه بدلول غواړي او په انقلابي تحریکونو کې جنگ ناگزیر دی د دین اخلاصې نشته دی ځکه چې ته یو سړی نه نقشه بدلای او ته وایې چې امریکای دا کومه نقشه ده او دا په کومه طریقه دې ګرځي او راګرځي او دا په کومه طریقه باندې دې ژوند کوي دې دې داسې نه کوي دې به زما په طریقه باندې کوي دې به مسلمان په طریقه باندې وي نو سوال پیدا کیږي چې هغه تاسو سره جنگونه کی نو اسلام انقلابی تاریخ ته د دې کمزورو نظریات بدلې د قوانین بدلې د معاشره بدلې د سیاست بدلې د هر څه په یو سانچه کې برابرۍ چې هغه سانچه د شریعت د الله رب العزت ته هغه سانچه د اسلام دا ان الدین عند الله الاسلام د شکل برابرۍ د تجارت برابرۍ د صنعت او حرفت برابرۍ د چې کمدنو فوج او پولیس برابرۍ د چې نو عدالت او کچرای برابرۍ د هر یو سیز نیغی دینا قیما او سمول کوي سوال له پیدا کیږي چې ستا یو مخالفي او هغه ته په خپل سانچه کې برابرای او هغه رساله جن تا سره جن ګون کی او تعالی دې سپیړه درن کی انقلابی تحریکونو کې جنگ چې کمدنو لازمی دی نو اسلام انقلابی تحریک ته د صرف د ریسرچ نوم نه دی د تحقیقات نوم نه دی د فقط د تیوري نوم نه دی چې ګینه نو بس تیوري دا پرچی ورکاو پاس کیږي او پرچی ورکاو پاس کیږي او نور به چې کمزورو سنوي تحقیقات کوا پرچی ورکوا او بس په مخ کې باندې دا دا چې کوم نو صرف د پاڼو کې د ویلو او د زوتولو نوم نه دی د بهر انقلاب راولي نو چې انقلاب راولي نو بیا به چې کمدنو جنگي خو جنگ په هر یو د سور کې شته هر څوک کې کوي امریکا سار سمندر پار راغلی دا او دې ځای کې جنگ کوي د څه شي باندې کوي د د ملک د څو کوفتي دي د د په ملک باندې چا قبضه کړی دا پس باندې دا جنگ کوي دا رښتینی تر اوسه پورې چاونه کړه چې مجاهدین ولي په پاکستان کې ولي په افغانستان کې ولي دا ولي ولي اقوام متحده کې خوستان دستور دی چې زمینی جنگ شتا خو مذهبي جنگ نشته دی نو امریکای سره څنګه چا زمینی جنگ وکړو او کدا وی داوی بچا دا او چې چې بچا باندې داوا وا نو هغه خو د دې داوا دا دا چې موږ په ابتبار کې مړ کو لا شم ولا سمندر ته ورو ګرځو ځکه چې ویل نه چې بیا را ژوند شي نو د دې داوا داوا نو بیا ورپسې دې تر اوسه پوري چې سوار لسم کال دی او دې جنگ کې نو په کم قانوني کوي په کوم قانون دی جنگ کوي او په سر په سو وجبان دی کوي دا د انقلابي تحریک د مخ نیولو لپاره کوي چې اسلام انقلاب راوچت شوی او د اسلام انقلاب نه غواړي چې دا په دنیا خور شي او اسلام د ښکار شي دا چې کمدنو د دې لپاره جنگ کړي شوې دا ور کړی دا چې موږ د حقوقي بشري حقوقو لپاره جنگيږو ځکه چې امارت اسلامی والا چې دي مسلمانان نو دا سړي خواري دي او دوی د انساني بشري حقوقو خیال نه ساتي نو موږ راغلی یو دوی سمو او دوی ته چې کمونو د بشري حقوقو لار خیو د خپل وطن کې د بشري حقوقو پاسداري نه کوي او دلته راځي نو کوي او دا مسلمان باندې دومره خبر کیږي او دا چې کوم ولي نو دا ولي انسانان نه دي دا ماشومان چې په بمبارو کې شهیدان کیږي دا انسانان نه دي دا مذهبي جنگ دی مذهبي جنگ دی دا د صلیب او د اسلام جنگ دی یو طرف ته چې کمنو صلیب دی کفر او عیسایت دی او یهودیت دی او بل طرف ته اسلام دی د اسلام انقلاب خورولو ته نه پریږدي نو امریکا هم هغه جنگ کوي دا سنور ملکونه هغه چې کمنو جنگونه کوي خو قربان د اسلام نه د اسلام جنگ په خود مختارای نه دی د اسلام جنگ هم د قانون د لاندې دی د اسلام جنگ چې دی نو دا به هم د قانون د لاندې وي دا څه بنوي چې په خپل خوخه په څه طریقه څنګه چې کمنو سو کول نو ولا قران کریم د جنگ قوانین ذکر کړی دي او چې د قران کریم جنگ وګوري او بیا د نن وخت کې چې کوم د اسلام مخنیوي کوي چې هر څوک دی او دا هغه جنگ وګوري نو پته ولا ته ولګي چې څوک د اسلام لپاره جنگيږي نو هغه چې کوم نه انسان دی او د انسانیت په دایره کې دنه جنگيږي او چې کوم د اسلام خلاف ټوپک راغستري او د مسلمان خلاف ټوپک راغستري نو دا به یقین پوښي چې دا سپه دی او د سپو په طریقه باندې او د درندګانو د شرمخانو په طریقه باندې جنگيږي نو وټ ګوري او نو واند ګوري چې په چا باندې او په کومه طریقه باندې ورغن ورغن نه عزت پیژني خو چې جنگ کوي نو د جنگ د پاره چې کم دنو اصول دي آداب دي پاو اصول به جنگ کوي ما سورت بقره کې د جنگ نمخ کې نظام دکتو د جنگ نمخ کې قوانین ذکر کړل آل عمران کې ولا جماعت جوړ کړ مسلمانانو نساء کې معاشره بیان کړه مایده کې وی خوري بس مجاهدي خوري بس او انام او اراراف کی هغه مسله وی اول بیان کا اسنه چې ستا مخاطب هغه چې کمندونو مسلې ورته پته ني دا رشکونه وی شبهات وی انام او اراف کی دوه صورتونو کې ورته داسې طریقې سره مسله بیان کړه چې شک ختم ختم شي او هیڅ قسمه شبهه پاتې نشي د دین پس هم نه مانی نو قاتلو اوس څه کمنو ور سره جنگ وکا خو عین د میدان جنگ قوانین یاد کا ځنې قوانین د جنگ نه مخ کی وی ځنې په عین میدان جنگ کی وی او ځنې پس د میدان جنگ نه وی نو دا نور صورتونو کې نظام جهاد برابر شو او په سورۃ الانفال کې میدان تلاړ لې خود قوانینو خیال وساته نو بیا وا روستو چې کم دنو میدان دی فتح کو بره دی بیا موندو نو بیا وس قوانینی نو بیا حجرات مجادله د مایدین رد جنگ نرستو چې کوم قوانینی نو هغه قوانین بیا هغه بیانې قران کریم اصول لی او د اسلام اصول لی د جنگ اصول لی صرف وینه تو یو نه وینه تو یولی خدا الله د نوم د پاره دی او په اصول باندې چې کمنو تو یولی نو دا صورت قوانین بیانې چې کوم چې کمندنو په میدان جنگ کې پکاري خو اول تصحیح نیت کی یره جی بدر رستو واقعوان بدر اوله معرکه وا د کفر او اسلام اوله معرکه وا نو غنیمت پکې راغی نو خود مسله را پیښه شو چې اوس په مال سره موږ څه کوو سوځو به کسه طریقه و سره کوو نو قران جواب رستو ور کوي والمو انما غنمتم خو سر د صورت کې وای ستا د مال سره کار څه دی ته مال له جنگي کې ته پوښتنه کوي ته خو مال له جنگي دی ستا چې سره جنگي دی هغه تا ته ملاو شو اعلا د کلمت الله وا غزا وا هغه چې کمنو تا ته ملاو شو دا الله د دین د پاره جنگیدلی هغه درته ملاو شو تاسو ته هیڅ جن نشته لري دا الله اختیار د پیغمبر ته وخی چې په څه طریقه چې کمنو غنیمت تقسیم کا دا څه خبرې مکوئ یسالونک سرا د دې د وجنا دا تصحیح نیت تا چې د مال لپاره باندې جنگيږي د غنیمت او د دولت لپاره باندې جنگيږي جنگيږي وا صرف د الله رب العزت لپاره یسلونک عن الانفال تپو درنه کی مبارک انفال کی غنیمتونو کی نفل سیوای سیستویل کی نو دا انفالم د جهاد نه یو سیوای سیز دی او دا یو سیوای انعام دی چې الله رب العزت مجاهدین لور کوي په دې باندې دا هغه د آخرت اجر نه بربادي دي دې وجنه ورته نه پلوي چې دا یو سیوایي انعام الله ورکړي په دې باندې هغه د آخرت اجر نه برباديږي تاسو ځنه کوي په بار د غنیمتونو کې نو ته وایا غنیمتونه د الله دی او د پیغمبر یعنی الله خپل پیغمبر ته طریقه وکړي نو دا یو په دې آیات کې د دې خبرې اشد ضرورت وو دویم د مجاهدینو د اتفاق سخت ضرورت دی نو درې اوامر ذکر کړي د پاره د مسلمانانو د یو قولو نو یو وی فتق الله او یریږي د الله نه جهاد کې د تقوا سخت ضرورت دی دویم وی واتی الله ورسولا او منی دا الله او پیغمبر واتی الله ورسولا او منی دا الله او پیغمبر منځ په خو واصله ذات بینکم مقصودی دا مینځنیو جهاد کې د سخت ضرورت وو ځکه چې کله مجاهدینو کې اختلاف راشي نو بیا چې کم دنو او خپل طاقت په یو بل باندې سر کیږي نو دې د وجنا اصلاح ذات البین خپل میاس کې چې کمنو روغه او یواله انتهایی ضروری وو خدا به حاصلېږي څنګه اصلاح ذات البین د مسلمانانو د یو بل سره چې کمدنو د مجاهدینو دا روغه اصلاح رورولي دا په سبا نه قائميږي نو اتقوا الله او اطيعوا الله دا نو څو خو دلا چې کله په مجاهد کې تقوا وي او په مجاهد کې اطاعت او تابعداري د الله او پیغمبر نو بس دای به چې کمنو مجاهدین با په خپل منځ کې چې کمنو متفق او فتقوا الله واصلوا ذات بینکم هو یریږي د الله نه او درس کې چې کمن خپل میان لارا واتی الله او رسول او من اله الله او پیغمبر ان کنتم مؤمنین تک چې تاسو ایماندار تاسو چې کمن ایمان والے ان کنتم مؤمنین ان والمؤمنون الذين د مجاهد د آداب پنځه چې کمنو د مجاهد صفاتونه ذکر کړي چې مجاهد کې ودا خوونه وي نو اله ولې جهاد کول شي ځان کې دا پنځه خوونه راولا اول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله یقینا ایماندار دی هغه کسان چې کلام یاد کړی چې الله نو وجلت قلوبهم او یریږي زړونه دی ان دا الله لوی ته وګوري او خپل ځان ته وګوري خپل ځان ته وګوري چې ما خدای الله رب العزت د پاره هیڅ نه کړی نو وجلت قلوبهم دانه چې په مجاهد کې غروري او ایزو ما ټوپک راغستره دا نور مسلمانان داسې شي دي دا دې چې کمنو نه ټوپک را لې نه څه کوي دا هیڅ نه دي او قضیه منو ډیر لوی څه شي یما اخترار به کې راشي په خپل عمل باندې چې کمنو دوکه شي غرور به کې چې کمنو راشي ټیک ته جهان لوی عمل نه او لوی په خپل ځای باندې دا خو غرور او تکبر ځان له چې کمنو بد شي دي ځان به همیشه د لپاره کمزورې غني چې الله ما ستاسو د وس مزخ د ستاسو شان مطابق تا چې څنګه بندگی په کار وا نو ما دې کم نه هغه نه نش دکړې شوی یعنی خپل کمزوري به منی ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله ذکر دې شپېلای چې کم نه خپل یو دغه لکه نو خامغه حاصل سره دې کبدل لکه چې کوکور چا کرای نو چې چروالی نو هم ورته ځان لکه داسې پرې تور هونده کې ښکاري چیرې زه خو ځان له یو زبردست شی ما کنه دا چې بیا چې دا غټه غټه شپېلې په کرینا تریش پیلې چې کمندنو به فوګا باندې د خپل شان دلایې کوي توب هغه بیا ځان سره څوک برابرۍ اځ نور ټول ته چې کمندنو د کاش کجو کړې لوي دا چې کمندنو څه سيزونه دي او کيم نو زیما الله وی وجلت قلوبهم زړه ولې سکیږي یریږي قران دې راغل ته لوی عمل دی خو سره چې د نورو ته کاش کدو کړي لوي چې دا څه شي دی لا کایما نو سیما زم الاغترار بطاعت الله دا انتهایی موزر چیز دی چې چا کې دوکه کې په دې دوکه شو چې کایم نو زیما اپ خپل عمل دوکه شو غرسو دا نظر تباہی سبب دی د تبعای سبب دی انما المؤمنون الذين يقينا فاقي ایماندار دي هغه کسان چې کله یاد کړی چې الله نو وجلت قلوبهم او یریږي زړونه دوی دویم صفات وایذا تلیت علیهم آیاته هر کله چول تلشی بدی باندې آیاتونه د الله زارت ایمانا سیوا شي هغه سر ایمان دوی جذبه ایمان نورم شي سیوا شي دا نه چې آیاتونه لوستل کیږي انفال او توبه ویل کیږي او دوه خولي زی او راځي چې اوس دې ته په ساجت روح دې ویل ورلو نه کړه دا چې بس خو چې څنګه هم لا کښ ور کړ دې لوري ته ور کړ دا چې کښ غونډه کې ویل لکه کړه ور کړ دې څور ته وګوره دې خبر ته وګوره دې کار ته وګوره دې ته ساجت ته نه چې آیاتونه ویل کیږي آیاته دا سورۃ انفال آیاتونه چې ویل کیږي نو د اثر د ایمان په زیات کیږي یعنی د د ایمان اثر په بهر کار کیږي زیاده څنګه مطلب چې د ایمان اثر په بهر کیږي کار کیږي مطلب د د په شکل باندې با په شکل باندې قران اثر کیږي ښکار کیږي د دې په عمل کې با د قران شکل څه کیږي ښکار کیږي د دې په غم او په خاده کې با د ایمان او د اسلام شکل څه کیږي ښکار کیږي یعنی د دې په اعمالو کې نیک عملونو کې به نور هم ترقی څه کیږي راځي دا چې قران وای او اور او د ټس نماز کېږي ما هیڅ فرق در کې څه نشي دیر سی پاره قران تیر شي او دا جذبر کرانی شي شیخ خپل ځان د قران مخ برابر ول غواړي د نبی رسول الله سلام موافق خپل ژوندۍ جوړول غواړي د نبی رسول الله مطابق خپل شکل جوړول غواړي او زنانه چې کمندونو هغه له پیشن هغه له برابر ول غواړي دانی چې تا تنگ تنگ پرتګونه تنگ تنگ کمیسونه رکاسیات عاریات نجی بدلون شي راشي زادتهم ایمانا چې ستاسو کمنو په اخلاقو کې په اعمالو کې په اقوالو کې خبرو کې فرق راشي مخکې هم د درس نه قشان ته روستم د درس نه قشان ته نو درس ته پیدا شو وړ مانګي فائدہ دې اړوانه د ستنه ازار کلیت علیهم جذبات ته واکېدل چې زه به جهاد لازم د جهاد اراده په ځل کې څه کېده راتلا او دا چې نور نور په کته کولا چې مړه تا او ساده دا جذباتي خبرې دا وختي تور ترې تیر شي کارانو دا نه چې د پزړه کې دا د قربانۍ نیت راتو چې زبر الله رب العزت د دین د پاره تور کو سر ور کوم قرباني به الله رب العزت د دین د پاره کومه وایذا تلیت علیهم آیاتو او پاو کی چولو تلشی بدی باندې آیاتونه د الله زادتم ایمانا سوا شی ایمانونه دوی والا ربهم یتوکلون دریم صفات جذبه ایمان سوا شو ما پر دې په نو ما سره سړي چې جنگي سوال لازم کنه ما تفسیری چې څه کې جنگ عام بل بی باوند لړاکا دا غر سر سر جنگول دي غر سر سری قسم دې زمون ډیر دغه کیو خو یار امریکا د کافر لور ور سره ما ډرون ټیکنالوژي ده کنه یار قسم دې نه کیږي وسره موږ وسره گیم کو دیوالیه کوي وي نه گیم دیوالیه کوي او په خپل کور کې به ځان باندې بیا تکونه سکی لګي دا سره موږ گیم کو کله دا غي په خلی جمعه روان کړي کله مدرسه روانه کړي کله مولا وجلې دا سره موږ سکو موږ له دې سره د جنگیدو طاقت نه لرو دا زمونږ هم خوخه چې دا خنځیر کافر وال غواړي خو نشته نشته مونږ کې هغه مو د مقابله طاقت نشته والا ربهم درې صفات داري چې والا ربهم يتوکلون فالا رب العزت باندې او خپل رب باندې باور وکړي او اعتماد وکړي نو دا صفاتونو کې څم راځي یاره نو الذين يقيمون الصلاه هغه څان چې ودرې مزلرا پابندي کوي د مانځو مجاهد دی خدا نه چې لکه غرمخان دی د نور نه کشر دی او کله چې کوم په غرمه را پاسي او د شپې چې کمنو غپونه یو څو بل څو نا الذين يقيمون الصلاه هغه سان چې پابندي کې د مانځو مو سره به کمنو د کلا انقلاب راځي او بل یعنی بدني به دغه ته تیاری و مې ما رزقنا ينفقون او دا هغه سنا چې مې دلیل ور کړی نو دې لګی چې سمې ور ور کړی علم مال ځواني او ځواني چې کم دنو او دا شانتي بدن دا ارث الله په دې باندې څه کوي لګي و مما رزقناهم او دا غنا چور کړمی دي لرانو لګي چې دا صفاتونه به کرارنو اولائک هم المؤمنون حقا دا خلک چې دین دا ایماندار بالکل کار قرآن یعنی دا اوس ایماندار دي هغه میدان ته چې وصل شي دا خلک څه کېدلی شي وصل شي چې دا صفاتونه به کې نه راغلي نو چې سوره ملک دې دوره په پښار راځي اولائک هم المؤمنون حقا دا چې ګندنا ایماندار بالکل کرا لهم درجات عند ربهم دیل دې ګندنو درجې دې په نيز درته دی باندې ومغفرت من رب مغفرت او بخران درجات عند ربهم درې سلور نامات ویل یو هم المؤمنون حقا کر ایمان دار دادی دوی لهم درجات من دربهم دیل لوی لوی درجی دی پنیز درب دی باندې درجی لوی دی یعنی دلته دنیا کې خلک سپک ګوري دنیا کې خلک سپک ګوري او خلق چې کمنو د تشګر دوی انتها پسند کړی پسند وته وي نو الله ویلم د حیات رندا ربهم دیل درجی په دې سره د دی باندې سلورم و مال فراتون او بخره دا انقلابی کار کی خامخا بول چوک سکی راځي دومره لوی انقلابي کار چې وی عالم اصلاح ته تړي بډي وهلي وي او د ټول دنیا مقابله ته څه وهلي بډي وهلي وي نو کله کله به کمنو دی کی بول چوک سکیږي راضي نو الله وی دا بول چوک چې زماره پاره د دومره ټول دنیا ته سینه نیولې ده او د ګولو د سینه نیولې ده نو الله بول چوک به د څه کما ومغفرت او بخنه دا او سرور منا ورزق کریم او رزق فائدہ منو دی عزت ډیر چې کمنو مجاهد په ډوړې په غریب لون شي داغه کې چې کمنو په سانګر کې وي او لوګي پینځر له اوس پاګره دې چې کمنو لوګي په ورزق کریم او رزق چې کمنو عزت من د عزت او د فائدې رزق بدل درکما نو دا صفات په ځان کې راواله دا انعامات به درته ملاو شي نو اوس نرشه او بهادر شه نو د کور اوزه الله رب العزت پر مدد کوي لکه څنګه چې په بدر کې تاسو کړو مدد کړو نو واقع د بدر د ترغیب د پاره ذکر کوي